اوریدونکی عبدالله جان هغه پوښتنه کوي وایي زما پر چا باندې دومره پیسې باندې چې په هغوی کښې زکات کېږي هغه سړی زما پیسې په یوه او بله پلمه باندې ځنډوي کال پر تېر شو زکات پکښې کېږي او که نه حضراتو دا مسئله د ذهن دا کتاب راوړي چې د غزلو ټول درې قسمه کوي هغه قوي متوسط او ضعیف دی لکه مهر د ښځې دلته چې دغه پیسې ستا پر دغه سړي باندې دي نو حضراتو دا مسئلې ته فکر وکړي که داسې و چې هغه سړی مقر و اقرار یې کاوه لکن نن نه سبا دا بعضې کسان اقرار کوي پورمني اما ادا کوي یې نه لکه هغه مردار به زما ځان کاږي د یوې ورځې څخه وبلې ته د یوه کاله وبل ته نو که هغه سړی مکر و دا له یو اقرار یې کوه هغه مدیون هغه چې پورهوړي هغه اقرار کوي چې اوس تا پور پر ما باندې او یا تا ګواهان په درلوده قسم دی منکر دی ورپېښې دې نه دی راباندې اما ته ګواهان پر لرې قسم عرض نه دی کړی و حکومت او قاضي ته نه اصلي شوي کال کې یا قاضي د دې وخت باندې خبرو عالم د هغه په مخ کې په حضور کې دا پیسې تا ورکړې وې نو په دغه درې صورت کې که هغه اقرار کاوه دا یې یو یا تا د واهن څه درلودې دا یې دوه یا هغه قاضي د وخت په خبرو دا یې درې په دغه درې صورت کې که کال دوه درې تېر شي د هغه تېرو کلو زکات دا پر تا باندې کېږي که ته غني وې او تا نصاب درلود او فاضل تر حاجت و خپل د بچانو نفقه او د هغو جامو خوراکه دا یې تر لوده تر هغه فاضل او زائد مالتا درلود نو لکه ستا په سجرې کې چې پرتې وي پر تجارت روانې وي په هغه پیسو کې چې زکات شته په دغه دین او په دا پور کې هغه څه زکات فریضه دي نو که هغه خپل د نوره ماله باسې او که د هر وخت پیسې وکړې دغه تېر عمر زکات دا به وباسې ورځې کې نو به د غاړې خلاصېږي والسلام